دا دویم ایسا د صورت آل عمران شروع وا او په دې حصہ کې ما تاسو ته ویلو چې دا خاص د زواجر وتا زواجر مې درته په اصول کې ویلو چې زجر هغه ته وایي چې پاره کې د منکرینو د دعوی د صورت د صورت چې کومه دعوی داغي د منکرینو پکې بد اقوال بد افعال او بد اخلاق هغه ذکر شي نو هغه ته څه ویل کیږي هغه ته زجر ویل کیږي دا باب کې چې کوم زواجر ذکر کېدل شروع شوه دا هغه سلور شپیتم نمبر آیات نه تر دې پورې تقریبا او لس زواجر هغه تر دې پورې ذکر شو لس زجرونه څنګه لس زجرونه په دې شکل باندې وو چې د الله لا اله الا هو د دعوی منکرین چې دي نو په دې کې شرک دی او چې په اول زجر کې ورته دا وی چې په دې کې شرک دی په دویم نمبر کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین د ابراهيم عليه السلام د ملت نه خلاف دي او په دروغ باندې ابراهيم عليه السلام ته د دغه دین نسبت کوي په دریم کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین چې دي هغه د نور خلقو د گمراه کولو او د کافر کولو کوشش کوي پسلورم کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین چې دي نو هغه د الله د آیاتونو نه انکار کوي او د الله آیاتونو باندې کفر کوي دای بل بد عمل شو په پنځم زجر کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین چې دي هغه حق او باطل یو بل سره ګډوډي او پشپغم کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین خلق ته وای سبا ته ورشي چې ایمان راوړي ما خام ته کفر وکي ووم کې ورته وی چې د الله لا اله الا هو منکرین دین او حق چې کوم دی غسر په خپل پارټي کې منحصر کړی دی او وای چې دا بس مونږه حق پرست یو زمونږ نه غیر بل څوک نشته دی په اتم کې ورته وی چې الله لا اله الا هو منکرین چې دا خیانتګر دي او په نهم کې ورته وی چې دا الله لا اله الا هو منکرین چې دي دا تحریف کون کې خلق دي په کتاب کې تحریف کوي او په لسم کې ورته وی چې دا الله لا اله الا هو منکرین په پیغمبرانو باندې دروغ جوړي او وای چې مونږ ته د شرک دعوت غرا کړو نو تر دې پورې دغه بیان شو اوس دا یو لسم زجر د دې نه شروع کیږي او د دې خلاصه دا ده چې په دې کې ورته وایي چې ګوره دا د الله لا اله الا هو منکرین چې دي نو دوی څه چل کوي دوی ناقدین د عهد دي وعده ماته د انبیاء علیهم السلام نه چې الله تعالی کوم وعده غسته وا او بیا پیغمبرانو غو وعده د دوی نه اخیستې و نو هغه وعده ماته هغه وعده صدا هغه وعده دا ده چې الله تعالی د پیغمبرانو نه دا وعده اخیستې و چې تاسو ته د کتاب درکم او د دین پوهه به درکوم دا غي نو ورستو چې کله تاسو ته اخیری پیغمبر راشي نو تاسو به په دې اخیری پیغمبر باندې څه کوئ ایمان براوړی او داغه مدد وکوي او په دې باندې به تاسو د خپل امتونو نه هم وعده اخلي نو هغه د ټولو د خپل امتونو نه به وعده اخیستي چې کبل پر زمون په وخت کې پیغمبر راغی اخیری خو مونږ به په ایمان راوړو مونږ به مدد کوو او که زمون په وخت کې را نه غیر خپل قوم او خپل امت ته به وی چې تاسو به په ایمان راوړی او تاسو به داغو مدد کوئ نو د دې يهودو او د دې نصاراو هم دا وعده غوښته شوی و خپل پیغمبرانو ته اخیسته و چې زمنګ نو ورسته به تاسو ته پیغمبر راضي هغه به معنی او هغه باندې به ایمان راوړی او داغه بس کوي مدد به کوي نو دا هغه وعده بیا چې کله پیغمبر راغې نو دوی هغه باندې څو کړو کفر او کو انکار څو کړو نو دا د دې بل خباست تیرا د دې بل رزالت ته وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کفاغه وخت کې چې واغست الله تعالی پوخ لوز د پیغمبرانو نه لما آتیتکم چې خامخا به در کوم تاسو ته من کتابین کتابو وحکمت او پوی د دین و ثم جاءکم رسول بیا براشی تاسو ته یو رسول مصدق چې تصدیق کون کې به موافق به لما دا غسر معکم چې تاسو سره دی لتؤمنن به نو خامخا تاسو به ایمان راوړی پاغي پیغمبر باندې ولا تنصرنه او خامخا تاسو به مدد کوي داغو قال الله ورته وی اقررتم آیا تاسو اقرار وکړو په دې خبره باندې واخستم علی ذالکم اسری او واغستا علی ذالکم واغستا تاسو علی ذالکم په دغه وعده باندې په دغه خبره باندې اسری په حواده د خپل امتونو نه نو قال وغوی اقررنا بالکل مونږه اقرار کړ دې قال فشهدوا نو الله ورته وی تاسو گواه اوسې گئی وانا معکم من الشاهدین او یقی او زتی ما سمعکم تاسو سره من الشاهدین د گواهانو نه په دې خبره باندې نو په دې کې هغه وادي طرف ته اشاره شو لما اتیتکم من کتاب و حکمت دری وادي قران کریم کې نو قالو بلا هغه دا وعده و چې الله تعالی غسته ول امتونو نا وی الست بربکم هغه له ټولو خلکو نا غسته وا یو د انبیاء علیهم السلام نه وعده دي نو یو وعده خدا شو او په دې وعده کې زمون پیغمبر په دې وعده کې داخل نه دی ځکه چې روس راضی چې پاغه باندې به تاسو ایمان راوړی نو هغه پکې داخل نه دی هغه نه وعده نه ناقص دی د نور پیغمبران ناقص دی د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې او دویم نمبر چې کوم دی وعده هغه په صورت احزاب کې راشي صورت احزاب کې چې کوم وعده راځي هغه بال تراشي وایذا قد الله میثاق الذين اوتوا الكتاب صورت احزاب کې رښت راځي ولا سمايات تقريبا یو اشتمه سپاره ولا سمت وګوره ان شاء الله مدغه نه و ما یاد ته خش پغم و ما یاد وګوره و اذا خذنا من النبیین دا ګور شپږم و ما یاد کی و اذا خذنا او یاد کفاغه وخت چې موږ واغستا من النبیین د پیغمبرانو نه میثاقهم غفوخلو د دوی ومن کاولتان هم واغستو ومن نوح او د نوح نم واغستو و ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام نا و موسی د موسی علیہ السلام نا و عیسی ابن مریم او د عیسی د زوی د مریم نا واخذنا منهم میثاقا غلیظا او واغستو موږ دا غوینه پوخلوز ګوره پوخ لوز د ټول نه غستیو هغه څه دی هغه بیا راتل د کې غره تطبیق د شریعت د شرع لكم من الدين ما وصى به نوح سورۃ شورا کې بیا غراش نو پای کې راځي میثاقهم منکا ومنکا ومن نوح د تانه مې مغسته او پاره کې بیا د مون پیغمبر په خپل په لوز او په وعده کې سو هغه داخلو نو دا درې مواثیق دا قران هغه ذکر کوي من کتاب و حکمت چې زه به تاسو ته کتاب در کومه او سبدر کوم حکمت د حکمت ما تاسو ته معنی کړی وګڼي په دې دا کې د حکمت سمانه ده علم الاسرار الالهیه صحیح شو علم د الهی اسرار علم د دلایل د دین پوه شو هغه بدر کومه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه بیا و تاسو ته رسول راځي او هغه رسول باندې به تاسو ایمان راوړی او داغه به څه کوي مدد کوي دا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري دا استفهام علما وای چې دا استفهام تقریری دی یعنی اقروا على ذلك وخذوا على ذلك اسري من الامم په دې خبره اقرار وکي اقررتم اقرار مو وکي یعنی اقرار په وکي واخذتم على ذلك مصری او په دې باندې د خپل امتونو نه پخا وعده واخلې کلک وعده نه واخلې نو قالو اقررنا نو هغه وی چې مونږه اقرار وکړو په دې خبر نو ټول پیغمبرانو دغه وعده ومنله او د خپل امتونو نه دا وعده سکړه هغه واغستا صحیح شو په دې ځای باندې ابن کثیر لیکلی دی رحمه الله هغه وی چې دې آیات نه معلومه شو چې خضر علیه السلام چې دا وفات ته ښا دا وفات ته وی ولی زکه وی چې انبیاء علیهم السلام د وعده نه خلاف نه کوي نو کچرته هغه ژوند دی نو هغه په بدر او وفات ته مخارات لو زکه چې وعده ته غست شی و چې لا تؤمنون به ولا تنصرنه تاسو بل په ایمان راوړی او مدد به کوي نو دا هغه د جنگ دی پیغمبر او بیا د بل پیغمبر چې کوم دی هغه نه دی وعده غست شی او هغه ناراضي نو هغه په دې ځای باندې استدلال کړی چې هغه وایي چې خضر علی السلام سره هغه وفات شوه دی او دا خبره مشهوره اصل هغه وایي قال وقررنا قال فاشهدوا نو الله ورته وی خطا سو گواو سی گئی وانا معکم من الشاهدین او دستا سره د گواهانو نیم فمن تولا بعد ذلك اوس د دینه پس زواجر ورکی ښا زجرونه چر دی وعدینا سو خلاف سی ویل کنا د دې وعده مخالفت چې چا کړی دی نو هغه ته زجرونه ورکي او تخویفات ورکي تر آیت نمبر 85 پوری 15 کې ایم پوری ښا فمن تولا بعد ذلک نو سوک چې چا چې مخ واړولو بعد ذالک پس دغه وعدینا فاولائک هم الفاسقون دغه کسان چې دي هم الفاسقون دا فاسقان دي فاسقان دي که کافران دي ځکه چې وعده خو دا غسته و چې په پیغمبر به ایمان راوړی چې څوک کرانو دی هغه کافر نشو هغه کافر شو خو دلته کې فاسق وی ځکه چې دا اعلی فاسقان دي خو د فاسق ته کې ذکر ذکر کړو چې په علماو باندې دا يهوديان او نصارا علماو کنه نو په علماو باندې دا ټک ډیر بد لګی چې ورته وای چې فاسقه نو الله تعالی ورته ځکه راټکه وکړي چې فولای قوم الفاسقون طوعا فقوشی وکرهن فنا قوشی و الیه یرجعون او خاص هغه طرف ته واپس کول شي دا ټول مخلوق اف غیر دین الله یبغون دا اف غیر دین الله ایتولون عن هذا النبی آیا دوی مخ اړی د دین بنا نو فغیر دین الله غیر د دین د الله تعالی نه یبغون دوی لټی او طلب کوي د الله دین خدا دې چې دا نبی دې په دې زمانہ کې او دوی د بل چا تابعداري کوي وله اسلم من فی السماوات والارض او خاص الله لپاره تابعدار دي ا منقاد دي هغه څوک چې پاسمانونو کې دي او هغه څوک چې پزمکو کې دي طوعا فخوشالي وکرها او پناخوشي فزړه او پنازړه سره طوعا هغه دي چې په طبيعت سره هغه تابعداري کوي او کرها هغه دي چې هغه ځلنه نوي ولیکن وی منی اول مخالفت کوي نو هغه ته ویل کیږي طوعا او کرهن بعض وی دا طوعا لګی د چا سره د دغه سره د اسمان والا سره من په سماوات سره ځکه فرشتي چې کوم دی په هغه باندې څه تکلیف نشته هغه په طبیعت باندې بل دا خبره کرهن وی لګی د چا سره اهل ارض سره د زمکه والا چې دی هغه باندې دغه تابعداري سکیږي بوج کیږي بعض وی چې نه دا دواړه د زمکه والا سره لګي خو زمکه خلک دوه قسم دي یو قسم هغه دي چې د اول نه د الله تابعداري او توحید مني او د رسول الله رسالت مني او دویم قسم خلک هغه دي چې هغه په دلیل سره یا په توري سره ایمان راوړي نو هغه بیا کرهان دي هغه بیا په سبانه دي په زور باندې دی یو قسم تا نو دغه پکې دا دوه قسمه پزما کې والا کې جوړيږي و الیه یرجعون قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط یوم اوتی موسی و عیسی والنبیون من ربهم دا اوس چې کله دوی ته وی اف غیر دین الله یبغون وی آیا دوی د الله د دین نه بغیر په بل دین پس روان شوی دي نو دلته دی يهوديان او نصارا وی نه مون خو د الله په دین روان یو پوښوی مون خو بل دین نه اختیار کړي نو الله تعالی جواب ورکو چې نه د الله د دین تشریح تاسو نه معلومه دا الله د دین تشریح واوري الله دین څه دی هغه دا دی قل ورته وایا آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې وما انزل علينا او په هغه کتاب باندې چې نازل کړ شوی دی مونږ ته وما انزل على ابراهيم او په هغه کتاب باندې چې نازل کړ په هغه کتابونو چې نازل کړ شو په ابراهيم عليه السلام و اسماعيل په اسماعيل عليه السلام و اسحاق په اسحاق عليه السلام و يعقوب په يعقوب عليه السلام والاسباط او په اولادونو د دوی باندې په جماعت د انبیاء علیهم السلام وما اوتی موسی او هغه کتابونه چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته او عیسی عیسی علیه السلام ته والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم نه طرف در رب د دوینا لا نفرق بین احد منهم مونږ جدای نه راولو په میان د یو تن د دوی کې ونحن له مسلمون او مونږ خاصه الله ته تابعداري کوونکي یو ښکارا کوونکي توحید یو په دې ځای کې ورته په دې باندې رد کړو رد څنګه دی رد دا کړ چې تاسو د الله په دین نه روان د الله دین سره د الله دین دا دی چې ټول پیغمبران منل او پاغوی باندې ایمان راوړل تاسو خو باز منی او باز نه منی زمونږ عقیده دا چې لا نفرق بین احد منهم مونږ په یو په یو کې هم جدائی نه راولو چې دا یو دا نه کو چې یو منو او بل نه منو تاسو یو منئ بل نه منئ لہذا تاسو دین چې کوم دا د الله دین نه دی تاسو په بل دین باندې روان یې ښا حجی وما انزل علينا پکې وی چې هغه کتاب چې په مونږ نازل شوی دی یعنی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسلام نشو د اسلام دین کم دی هغه د پیغمبرانو دین دی د اسلام دین هغه دی چې بس الله سو وی هغه ته اومني او د دوی طریقه بل طرف ته روانه ده دوی د الله په دین نه دی روان نو چې د الله په دین نه دی روان نو دوی بس حالي نو من یبتغي هغه څوک چې ولټي غیر الاسلام هغه څوک چې اوغواړي غیر الاسلام غیر د اسلام نه دینن بل دینو بل دین چې کوم دین او هغه ځان له طلب کی د جهات د دین نه بل شرع دغه کی ښا دا دینم چې کوم دا تمیز واقع شوی د اسلام نه چې د اسلام نه بغیر بل دین چې کوم دی د دین په حیث باندې نو د دین په حیث باندې چې تر بل څه تابعداري وکړي نو ګوره یو سړی دی هغه یو عمل کوي غلط عمل کوي خو لیکن هغه ته دین نه وایي نو هغه سړی ګناګار دی خو دومره نه دی ګناګار لکه هغه سړی چې هغه ورته دین وای او هغه غلط عمل چې کوم دنه په دین کې شمار کی یو معنا دیمه خبره د دین نه مراد چې کوم له ګوره یاد ساتي دا قانون دی څه شی دی قانون دی نو یو انسان دغه ګناه کوي نو په ګناه باندې دا فقط ګناګار دی خو لیکن یو سړی د هغه لګېدو دی ګناه ته قانوني حیثیت ورکو دای د قانون برخه وګرځولا یا په قانون کې دا کار جایز کړو جایز کړو نو چې جایز کړو نو دین قانون ته وای په دې اعتبار سره چې دا کار وکړو دا بیا مسلمان نه دی ګوره یو سړی دی هغه دروغ وای یو سړی دی هغه زنا کوي دا سړی ګناګار دی خو یو سړی دی هغه په قانون کې دا ولیکل چې په زنا باندې څه سزا نشته دی نه به ورکو په زنا باندې څه سزا نو دا سړی ته دا کافر دی ولی ځکه من حیث الدین دین قانون ته وای د قانوني حیثیت په اعتبار سره د بل دین طلب کړو د بل قانون چې کوم دنه هغه جوړ کو د الله قانون دا او چې دا کار حرام دی او دی ولګي دو د چې کوم دنه هغه کار جائز کړو نو مې یبتغي هغه څوک چې او غواړي غیر الاسلامي بغیر د اسلام نه دینا قانون د ژوند فهو فلن يقبل منه نو هرگز با قبول نشي دنا په دنیا کې په دنیا کې به نه قبليږي د تب مسلمان نه وای خو څه کنه د تب مسلمان نه وای او هو په الاخرت او دیو په اخرت کې من الخاسرین نه تاوانیانو نه نو دا تر دې پوری دوی تبل زجر ورکو چې الله لا اله الا هو منکرین چې دی نو دا سدی دوی کې بل مرض دا دی چې دوی د الله تعالی وادي ماتي دوی د الله وادي ماتي کړی دی نو دا بل زجر شو کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم دا بل زجر دی دولسم زجر دولسم قباحت او رضالت په دوی کې څه دی هغه دا دی چې دوی د ایمان نه پس کو فرق کین په دوی کې ارتداد دی په دوی کې څه دی ارتداد دی دا په دې آیات کې بیان نه دا غین ورستو بیا دی پس زجرونه دی او تخویفات دی او بیا ترغیب ال توبه دی ها ترغیب ال توبه دی او څوک چې توبه او نه باس نو بیا غی ته تخویف دی ها حجی کیف یهد الله قوما کفروا سرنګ به هدایت کی الله غ قوم تا کفروا بعد ایمانهم چې کفر یو کو پس د ایمان راوړو د دوی نه وشهدو ان الرسول حق او دوی گواہی کړي و چې دا رسول حق نشتونه دی وجاءهم البینات او راغل دوی ته واضح دلائل پر رسالت د دې رسول باندې والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته څنګه کیف یهد الله قوما کفروا یهود او نصارا یادی چې دوی ته الله څنګه هدایت کی چې دوی کفر کړی دی بعد ایمانهم پس د ایمان راوړونه اے مخکې دوی دا رسول منلو اے مخکې دا رسول منلو چې دا اخیره زمانہ کې به یو رسول راځي دا مخکې دوی منلو صحیح شو لکه سورته بقره کې دا تیر شو کنه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چې کله ورته راغ نو بیا ته انکار وکړو نو اول په ایمان راوړ او اول منو ولیکن کفروا بعد ایمانهم بیا چې کله راغ نو دوی کفر وکړ پس د ایمان نه وشهدو دوی گواہی کړي وا ان الرسول حق چې دا رستنه رسول رښتونه دی دا صحیح رسول دی وجاءهم البینات او دوی ته په دې باندې واضح دلایل لاغلی په خپل کتابونو کې نو چې دا ټان سړی وینو دا لوی ظالم دی چې اول منی او رست انکار وکي واضح دلایل موجود وي او بیا پس داغین انکار وکینو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي هغه قوم ظالم ته اولئک جزاؤهم ان عليهم دا کسان چې دي بدله دوی دارا ان عليهم لعنت الله چې یقینا په دوی باندې لعنت الله تعالی دی ول ملائکه دې ملائکو دې والناس اجمعین او د خلق دې ټولو په جمع باندې خا دغه لعنت ته په دوی باندې خیره بد دعا ورته کوي خالدین فیها همیشه به دوی په دې لعنت کې هغه لعنت څه چې جهنم کې وي دوی به په دې کې لا یخفف عنهم العذاب نه به چې پکوله د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکول شي الا الذين تابوا واسترغب للتوبه توبه ته ترغیب ورکړي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه او باسی پس دینا او ایمان راوړي په دې رسول باندې من بعد ذالک پس د دې کفر نه د دې کفر نه پس د توبه او باسل او ایمان په دې رسول الله وړو واصلحوا او اصلاح کی د عملونو خپلو د خپل عمل اصلاح کی فان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی ان الذين كفروا بعد ایمانهم خو که توبه و نه باسی او کفر پس ایمان نه وکړو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر وکي بعد ایمانهم پس ایمان راوړو خپلنا ثم ازدادوا او بیا زیات کړه کفر کفرن دا کفر دا کفر پس نورم زیات کی زیات اول سمانه دا دا زیات کی زیات کی حتا ماتوا علی الكفر حتا چې په مرګ په کفر باندې مړ شو دا کفر دومره وګت شو چې ټول ژوند کې کافر او کافر او کافر تر دې چې په دې کفر باندې دې مړ شو نو لن تقبل توبتهم دا چاوی چې کچرته دا سړی کافر دی خو توبه وباسي په وخت د ځن کدن کې نو څنګه وي یا توبه وباسلا په قیامت کې یای توبه او باسل په قبر کې نو دا به قبول شي الله وینا نه هغه کسان کفرو چې کفر کړه دې ثم ازدادو کفرن بیا زیات کدا کفر حتا چې مرګ ته ورسېدو غرغری ته ورسېدو ځن کدل تا لم تقبل توبتهم نو هرگز به قبول نکړي شي توبه دې په مرګ کې په وخت د مرګ کې یا په قبر کې یا په قیامت کې دا نه قبليږي و اولائک هم الضالون او دا خلق کامل گمراه دي دا پورا گمراهان دي ځکه چې د مړ چې په کفر باندې نو چې په کفر مړ شون دا پورا گمراه دي ها ان الذين كفروا يقينا کسان چې کافران دي و ما تو عمر شو وهم کفارون په داسې حال کې چې دوی کافران وي توبه ونه باسلا فلای نو چاوي چې او دا چل چې دغه توبه ونه باسلا خو په آخرت کې به جرمانه ورکي په جرمانه به ځان خلاص کی الله وای فلن يقبل من احدهم نو هرگز به قبول نشي د یو تن د دوینا ملء الارض ذهبا دکواله د زمکه دکون د زمکه ذهبا د سرو زرو ولا افتدا به اگر کدی فدیه ورکي به په دغه سرو زرو سره او ځان په خلاصي اولائک لهم عذاب علیم دا کسان چې دی خاص دوی د پاره عذاب دردون کړي وما لهم من ناصرین او نه به دوی د پاره هیڅ څوک د مددګارانو نه څوک د مدد هم نه کوي چې د اخلاص شي نو توبه نه قبليږي دا یو په دین اخلاصيږي چې په مرګ وخت کې توبه او باسي یا قبر کې یا قیامت کې دویم نمبر جرمانه ته نه قبليږي دریم نمبر تو کې بل څوک مدد هم نشي کولای نو هیڅ یو لار د اخلاصون هغه نشته ښه اوس د اخلاصون لار څه ده دا جرمانه نه قبليږي جرمانه ولې نه قبليږي ځکه چې وخت د ځان کدن کې وخت ځان کدن کې توبه نه قبليږي جرمانه نه قبليږي ځکه بیا خو سړی په مال څه کوي مال په هغه ټیم کې خرج کول پکار دي چې په کم ټیم کې سړی ته مال خوخي مال په کم ټیم کې سړی ته خوخوي چې کله سړی روغ وي په بدن باندې حدیث کې راځي چې ته مال خرج کې وانت صحیح شحیح ته روغ وي او مال سره دې مینوي په مال باندې بخیل وي په هغه ټیم کې چې ته خرج کینو بیا بیا دې صدقه قبليږي او که ته په ځان کدن کې صدقې کې نو په ځان کدن کې بیا صدقې نه قبليږي نو ځکه الله وی لن تنالوا البر هرگز تاسو نه رسیږئ نیکۍ ته کمال د نیکۍ ته نه رسیږئ حتا تر دې پوري تنفقوا مما تحبون چې تاسو خرج کړئ مما دا مال نه تحبون چې تاسو خوښوي هغه مال ته خرج کړئ کتی خوخه مطلب داره پر روغ حالت کې خرج کی دا الله پلا رکه خرج کی او په دې کې اهل کتابو ته تعریض دی چې وا اهل کتاب تاسو ایمان په دې رسول زکه نه راوړی اے تاسو په دې رسول باندې ایمان زکه نه راوړی چې تاسو وایي چې دا رسول چې دی نو د باندې مونږه ایمان راو نو زمونږ نه به مال زمونږ نه به کورسي زمونږ نه به هغه عہده او ملکی راړ شي نو الله وای دا ملکی ملکی قربان کړي دا دغه چې کوم دی دا مال و غیره قربان کی حتی تنفقوا مما تحبون چې کوم چې تر اساس مینه دغه د الله لپاره قربان کی کنه پر رسول باندې ایمان راوړی و ما تنفقوا من شیء او تاسو او هغه چې تاسو خرج کوی من شیء هر څه شی چې وی فان الله به علیم یقینا الله تعالی پاغي باندې پوهه دی الله به جزا درکې خام دا تر دې پوری دوی ته دا دولس قباحتنا دولس رضالتنا د دوی ذکر شو دیار لسم رضالت هغه د دوی وګوره دیار لسم رضالت څه دی په انبیاء علیهم السلام باندې او په ملت ابراهیمی باندې دروغ تړل ښا دروغ تړل پس کی په حلال او په حرام کی په تحلیل او په تحریم کی یو شی د ځان نه حرام کوي او سوی وای دا ابراهیم علی السلام چې کوم دنه دا دغه په ملت کې حرام دی نو په ابراهیمی ملت باندې دروغ تړي یا یو شی به داسې وي چې د ابراهیم علی السلام نه پس به حرام شوی خو دوی څه کوي دوی وای نه دا په ابراهیمی ملت کې سو حرام او دا د دوی سوال په نبی علی السلام باندې نبی علی السلام ته وی چې ته د الله تعالی پیغمبر ته په ملت ابراهیمی باندې نه مونږ ځکه نه منو وی ولی وی په ملت ابراهیمی کې د اوخ غوخه چې وا هغه حرام وا او تا د اوخ غوخه جایز کړی دا او ته خوري نو په دې وجه باندې ته په ملت ابراهیمی باندې نه الله تعالی دا غي جواب کوي د جواب خلاصه دا ده چې نه په ملت ابراهیمی کې د اوخ غوخه نه حرامه د اوخ غوخه چې حرام شوی وا هغه اسرائیل یعقوب علیہ السلام په خپل پزان باندې حرام کړی و څنګه حرام کړی و بنده کړی و د پاره د نظر یو بیماری باندې مبتلا او نظر یو کو چې الله کا تاز نه دینه جوړ کړم نو زه بس کو مذهب د او غوخه د ما ډیره خو خله د به نه خرمه خو الله ته ما جوړ کی یو دار یا دار چې نه یعقوب علی السلام چې وو نو پاغه باندې د ارکن نساء مرض دا درګه نسا مرض پلا دی مرض کې چې کوم دنو هغه وخت د اوخ هغه سوي هغه صحیح نه وي نو هغه په ځان باندې علاجن بند کړه چې بس د بدا ځکه نه خپل چې دا مال خانه ده ورستو بنی اسرائیل رالل هغه وخت په ځان باندې سکړه بند کړه چې دا حرام ده او بیا دا دعوا وکړه چې دا غوخه سوا دا په ابراهیمی ملت کې حرام و په ابراهیمی ملت کې سوا حرام و نو هغه الله دا غي جواب کوي چې نه دا څه نه و کل الطعام کان حلا هر خوراک چې دی هر ټول خوراکونه پوښوي کان حلا دا جائز لبنی اسرائیل او زامن د یعقوب علی السلام ته الا ما حرم اسرائیل مگر هغه خوراک حرم اسرائیل چې حرام کړو بن کړو اسرائیل علیہ السلام علی نفسه پزان خپل باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې داغینا چې تورات نازل شي د تورات د نازلې دون مخکې تورات په موسی علیہ السلام راغ دا خو ډیر رستو داغینا مخکې مخکې یعقوب علیہ السلام پزان باندې دا خوراک څه کړو بن کړو خدا د یعقوب علیہ السلام پورې خاصو یعقوب علیہ السلام پورې سو خاصو البته په دې باندې سوال لري چې دا یعقوب علیه السلام پورې خاص نو په تورات کې خدا راضي وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر په يهوديانو باندې مون حرام کړو هر د نوک والا زناور او هغه کې اخراجي چې هغه ته مونږه حرام کړو الله وای حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم نو الته په صورت انعام کې براشي چې 146 نمبر آیات کې چې مونږ خو په دوی باندې حرام کړیو دا نو بیا بس تر کې جواب دا غي دا چې نه الترازی ذالک جزیناهم ببغیهم په تورات کې چې په دوی باندې دا کم خوراکونه حرام شو کنه لکه پای کې اوخمو نو هغه د بغاوت د دوی د بغاوت د وجنو د ملت ابراهیمی د وجنه نو په ملت ابراهیمی کې اوخ جایز او د هغه خوراک صحیح لیکن په دوی باندې حرام شو د صد وجنه د دوی د بغاوت د وجنه د دوی د بغاوت د وجنه او دا په صورت نساء کې یو تل شپته کې راشي فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم پوښوي په وجه د ظلم د دی يهوديانو باندې الله وای مونږ په دوی باندې پاک پاک سيزونه حرام کړل نو ګوره دا یو په يعقوب عليه السلام باندې حرام شیو هغه حرام شیو نو هغه په ځان باندې بند کړیو هغه هغه پورې خاصو دویم نمبر بیا په يهودیا دا غي نه پس په دی بنی اسرائیل ته دا حلال چې خړی بیا په دې بنی اسرائیل باندې په تورات کې دغه سيزونه بند شو خو د باندې دوه وجه سوا هغه د دوی ظلمونه د دوی بغاوتونه وو دا نه چې ګنې دا د ابراهيم عليه السلام په دین کې دوه غوخه بند وا دا په دوی باندې الله بند کړي وا او دای په سزا کې په بند کړي وا سزا دا و چې دوی ظلمونه کول نو دا غي په سزا کې پیدا غوخه بند کړه قل ورته وایا فاتو بالتورات راوړی تاسو تورات فتلوها نو ویل ولی ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی په دې خبره کې چې دا په ملت ابراهیمی کې بندو که په دې خبره کې تاسو رښتیا وایي نو زی تورات راوړی چې وی ګور پوښی نو دوی بیا تورات کله راوړو دوی ته خو پته و چې په تورات کې خدا راغلی دی چې دا د بنی اسرائیل باندې د دوی د بغاوت په وجه باندې حرام شوی دی نو چې دا خبره وویني بیا خو پته ولګی چې دا په ابراهیمی ملت کې نو حرام بلکې دا خاص په بنی اسرائیل بندو او د څه وجه نه د بغاوت او د ظلم د وجه نه په بندو نو چې کله دوی تورات نه راوړي نو دوی دروغ وای چې دروغ وای نو الله وای فمن افترا علی الله الكذب نو اسو هغه څوک چې دروغ وتړي په الله باندې من بعد ذالک پس د دې ثابتیدونا چې دا خبره ثابت شوا چې دا په ملت ابراهیمی کې نو حرام فاولائک هم الظالمون نو دا کسان لوی ظالمان دي قل ورته وای صدق الله اوس نو خپ ملت ابراهیمی کې دا نو حرام راځي دا دی بارا کې تاسو دروغ وایي الله تعالی رښتیا وایي رښتیا وایي چې په ملت ابراهیمی کې اوخسو هغه حلالو نو چې په دې دین په محمدي دین کې هم حلال دی دی په ملت ابراهیمی باندې لہذا دی اومنه ښا قل ورته وای صدق الله رښتیا ویل دی الله تعالی په بار د ملت ابراهیمی کې فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا متابع شي د ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام حنیفا چې هغه کلک په توحید باندې و ما کان او نو د ابراهیم علی السلام من المشرکین د مشرکانو نه دوی ته بیا اشاره وکړه چې تاسو ځان ته ابراهیمی ملت وای الان کې ابراهیم علی السلام خو مشرک نه تاسو خو مشرکان یی تاسو خو شرکونه کوي ان اول بیت وضع للناس سوار لسم زجر او سوار لسم خباست د دوی هغه ذکر کوي اخیری دی هغه دا دی چې دوی ویل چې نوې تپ ملت ابراهیمی باندې ځکه نه چې ملت ابراهیمی کې قبله چوا هغه وی چې کم طرف ته بیت المقدس طرف ته وا د انبیاء علیهم السلام د قبلین ته خلافی مونږ تا ځکه نه منو پوښوی نو الله تعالی ولا دا خباثت ذکر کوي چې ګورا دوی په پیغمبرانو باندې دروغ تړي پیغمبرانو قبله چې واغه بیت الله او کعبه وا بیت المقدس دا وی کعبه نه وا نو الله غ ذکر کوي او دوی دا خبره وکړه وی کعبه د الله د بیت المقدس چې وی دا د الله اول کور دی دا څه دی دا د الله اول کور دی دا د ټولو نه مخکې جوړ شوی دی جبرئیل علیه السلام دی سليمان علیه السلام ته امر وکړو الله تعالی ورته وی هغه ورته امر وکړو چې دا دغه جوړه کا بیت المقدس جوړ کا نو وی د ټولو نه اولنې کور د عبادت سره هغه بیت المقدس ته دی دا خبره کوله الله دا غي جواب کوي چې نه دا دروغ وي په پیغمبرانو دروغ تړي ان اول بیت یقینا اولنې کور وضع للناس وضع متعبدا للناس چې جوړ کړي شوی او د پاره د عبادت د خلقو للذي خامخه هغه کور دی به بکتا چې په بکا کې دی مبارکان ډیر خیر والا دی وهدن او زائد هدایت دی للعالمین د پاره د خلقو فیشوا دایمانه شوا ان اول بیت اولنې کور وضع للناس چې جوړ کړی شو د پاره د خلکو نو اولنې کور په دنیا کې وای بیت الله جوړ شو یو معنی خدا دا چې فرشتو ته الله تعالی امر وکړو چې بیت الله جوړ کړي یا وضع للناس جوړ کړی شو د پاره د عبادت د خلکو د خلکو د پاره چې معبد جوړ شوی د اول بیت الله دی د عبادت کور په دنیا کې هغه ته اولنې هغه بیت الله دی ها پدې کې یو روایت دی حدیث براشي کله به تاسو واورئ چې حدیث کې راځي چې په مابین د بیت الله د جوړېدو او د بیت المقدس د جوړېدو سلويخ کال دي څو کال دي سلويخ کال بعد کې هغه جوړ شوی دی او ظاهرا روایت کې خدا راضي لیکن حقیقت کې چې ته ګورې نو بیت الله ابراهیم علی السلام جوړ کړی دی او دغه چې کوم دی نو بیت المقدس سليمان عليه السلام جوړ کړی داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام جوړ کړی دی او په مابین د ابراهيم عليه السلام او د داوود او سليمان عليه السلام کې زرګونه کال دي نو بیا بس تل کې نو جواب داغي دال چې نه دغه بنا چې کوم جوړه شوی چې هغه سلويخ کال په کې راغلي دي هغه د فرشتو بنا ده فرشتو اول بیت الله جوړ کو سلويخ کال بعد سجو کو بیت المقدس جوړ کو انسانانو چې جوړ کړی دی روستو نو بیا هغه ابراهیم علی السلام بیت الله جوړ کو او رستو بیا سليمان علی السلام سره جوړ کو بیت المقدس جوړ کو هغه کې بیا زرګونه کال دي خو فرشتو ته جوړ کړی اول ځل باندې نو هغه اولنی کورونه چې جوړ کړو هغه کې سلويخ کالو صحیح شو للذي ببکتا خامخا هغه کور دی چې په بکه کې دی بکه څه ته وایي بکه باز وایي دا یو قرائت دی پچا کې په مکه کې مکه مراد ده باز وایي چې نه بکه یو خو مکه نه دا خو د دې خار نوم دی بکه چې د نو خاصه غځای چې په کم ځای باندې مسجد حرام دی په کم ځای باندې سره کعبه او مسجد حرام د داغي نوم سره بکه دی بکه ورته وای ولی بکه اصل کې وای لانها تبک اعناق الجبابره غټ غټ جبابره خلق ورشي الته سر کته خبر ورته دي کنه سرونه ولخ کته کوي او غټ غټ ظالمان راغلي دی او دغه ځای تباشي وی الله تبا کړی دی او یا دا دی چې بکا ورته ځکه ویلي ازدحام الناس بکا وی ازدحام ته وی نو دغه ځای کې خلق رش کشي په دی وجه ته سوی بکا ورته وی خجی مبارکن مبارکن کثیر الخير دی ډیر برکات والا ځای دی الته ډیر برکات دي بل سره وهدن او دا ځای د هدایت دی ځکه په دې ځای کې قران نازل شوی او هغه کې هدایت وو یا عدالت په خپل په کعبه کې چې څوک فکر وکړي نو پاره کې ډېر هدایت دي للعالمین د پاره د خلقو فيه په دغه کعبه کې آیات واضح دلائل دی بینات واضحه واضح دلائل دی پکې د الله تعالی قدرتونه دی پکې هغه ته پکې سوچ کې په دې ځای کې خلق الله تعالی تبا کړی دي او اصحاب الفیل په کې تبا کړی دي دغه رنگ چې څوک په کې اراده د الحاد د صورت حج کې براشي و من یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم څوک چې په کې اراده د الحاد او د بیدینی او کی الله تعالی عذاب کوي الله عذاب کوي نو دا آیات بینات دي مقام ابراهیم او په دې کې د مقام د ابراهیم علی السلام مقام د ابراهیم علی السلام بعد وی موضع قدمی ابراهیم زائد دو قدمون د ابراهیم علی السلام هغه سره هغه یو خاص غټه دا تیګه دالته کې هغه باندې ابراهیم علی السلام مدری درو او بیت الله جوړولو یا مقام ابراهیم نه مراد وی ملتزم دی او دغه رنگي مزدلفه دا او عرفات ته دا ټول دایونه مراد دي ومن دخله او هغه څوک چې داخل شي دی بیت الله تا کان امن هغه وی په امن باندې هغه امن والی هغه په امن باندې الله تعالی هغه ساتي ښا څوک چې وردن نشي ورتا نو د دې ته چې وردن نشي عذاب په ناراضي چې مسلمان سړی او نور ائمه وای چې کم سړی جنایت وکړو بهر یو زیاتې وکړو جرم وکړو او بیا لاړو حرم ته ور داخل شو نو وای سبا کیږي په دبانې به حد نه جاری کیږي خو احناف وای چې نه داسې خو کچرته داسې وشي نو هر څوک په بهر جنایتونه کوي او بیا بزی په حرم کې او پناه اخلي نو حرم به مأوا د جانیان وګرځيږي ټول په کې جن... جنایتکار خلک راجم شي نو دا هغه د وجنه احناف وای چې نه د حرم نه بیرا وباسي او بهر به بیا حد جاری کې بهر به څه کې حد جاری کې نو د کان امنه معنی دار چې پکې دم نه په امن دی خو بهر به بیا په حج جاری کیږي ولله علی الناس بل صفت د کعبه وګوره چې کعبه کې هغه موجود دی او بیت المقدس کې نشته دی هغه څه دی ولله او خاص د الله لپاره علی الناس په خلق باندې لازم دی حج البیت حج بیت الله شریف من استطاع سوق چې طاقت لري الوصول الیه د رسیدو دی بیت الله شریف ته سبیل اندلاری د لاری د رسیدو طاقت لري یعنی روغوی په بدن باندې سورلی ور سره وی او وسره دومره توخوي چې ځان په اور سي ټیکټ میکټ برابرول شي نو په د باندې بیا حج واجب دی نو په بیت الله کې و داسې صفاتونه دی وو چې هغه په بیت المقدس کې نشته دی یو خو اول بیت وضع للناس دیمه خبره ده دا چې مبارک ته ډیرو برکات والا دی د دې برکات بیت المقدس نه سیوا دی په دې کې چې یو منځ کې په بیت الله کې نو په سو باندې په دغه کې مسجد حرام کې په یو لاک باندې بدلیږي پوه شو کنه او بیت المقدس کې دا نشته ده په مسجد نبوي کې چې په 50 زره ده او په دې کې په یو لاک باندې ده دریم نمبر په دې کې دنه قران نازل شوی په حرم شریف کې او الته بیت المقدس کې دا صفت نشته ده بل په دې کې آیات بینات داسې تاریخي واقعات د معلوم بجلی ته چا نقصان رسولې بیت الله ته اراده کړی دا الله غ تبا کړی دی بیت المقدس کې دا نشته دی اوس هم دا د پر کفارو قبضه ده الله دې تخلاص کی بل چې کم دی مقام ابراهیم په دې کې مقام ابراهیم شته دی پاره کې نشته دی بل څوک چې دې داخل شي هغه په امن باندې او په بیت المقدس کې داسې نه ده او بل پکې دا چې ولله علی الناس حج البیت په دې کې چې کوم دنو حج د دې فرض دی د بیت المقدس حج هغه نه دی فرض نو دا ټول ګره صفاتونه دی پکې ومن کفر فان الله غنی عن العالمین اوس په خلق حج فرض دی ومن کفر که څوک د حج فریق دی کار د کفرو کی هغه څوک چې کار د کفرو کی یا کفرو کی د حج نه انکار کی فان الله غنی یقینا الله تعالی به حاجت دی عن العالمین د مخلوقاتنا قل یا اهل الكتاب واستر دی پوری سوار لس خباستونه له دوی ذکر کړ چې وا دا دومره بې ایمان خلق دی ته دوی ته وګوره دوی کې شرک موجود دی دوی په ابراهیم علی السلام دروغ تړلی دي دوی چې کوم د خلکو د مرتد کولو کوشش کوي دوی د خلکو د مرتد کولو لپاره منسوبي جوړي د الله د آیاتونو انکار کوي تحریف کوي پیغمبرانو باندې دروغ تړي دغه رنګ ارتداد د ایمان نه پس کافر کیږي دا ټول ورله ذکر کړ چې دای تر دې پورې ذکر کړ نو اوس ورته خلاصه بیانې ټوله خلاصه چې دو مرزونه په دوی کې بنیادی دي ها دو مرزونه دو مرزونه یو څه دی یو د الله د آیاتونو نه انکار کول یو او دویم نمبر څه دی د خلق خلق د حق دین نه منې کول دا دو خطرناک مرزونه دي هغه ذکر کړي نو قل یا اهل الكتاب وای ورته ای کتابیانو لما تکفرون بآیات الله ولی تاسو انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی نه د الله آیاتونه مخکې خو تورات آیاتونه ورته یاد کړیو اوس ورته د قران آیاتونه چې دا غینه انکار کوي والله شهید الله تعالی گواه دی علامه پاغه سبانه تعاملون چې تاسو یې کوي نو یو تاسو د آیاتونو انکار کوي د الله دین او د الله کتاب نه منئ یو غټ مرزم دادی دویم غټ مرض څه دی خلق د حق دین نه پخپل نه منی بلم ته منی کوي قل ورته وایا اهل الكتاب اے کتابیانو لم تسدونا ولتاسو بندوي عن سبیل الله د لارې د الله نه د الله د دین نه د الله د کتاب نه د جهاد نه د ایمان نه د توحید نه ټول پکې راځي من هغه څوک امانه چې ایمان راوړي چې څوک ایمان راوړي هغه تاسو بندوي او دلته کې وایي من امنه چې څوک اراده د ایمان کې د ایمان نه مراد اراده د ایمان ده ځکه چې ایمان راوړي هغه بیا څنګه بنديږي تبعونها تاسو لټوي د الله دی لار لرا عی وجن کوګواله د الله پلار کې کوګواله لټوي د الله پلار کې څنګه کوګواله لټوي مطلب دا دی حال دار چې تاسو علما یې پوهې په دې خبره باندې چې الله په لار کې کوګواله نشته دی و ما الله بغافل نه دی الله تعالی به خبره عما دا غسن تعملون چې تاسو کوي یا ایها الذین آمنو اوس تر دې پورې دا ټول کتابیانو ته سو کتابیانو ته خطابات او دا غي شبهات رد کړل دا غي خباستونه ذکر کړل چې دا ټول ذکر کړل نو اوس مؤمنانو ته وایي چې و مؤمنانو تاسو ګوره دا کتابیان او پی جندل چې او مو پی جندل نو اوس د دوی خبره مما نه د دوی په لار باندې مزي د دوی په نقش قدم باندې مروانه گئی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ان تطیعو کچرت تاسو اومنی ها کچرت تاسو اطاعت کوي فریقا د یوی ډلی من الذین د هغه کسانو نه اوتل کتاب کتاب ورته ورکړی شوی دی نو یردوکم واپس بکی تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کافرین کافر تاسو به د ایمان نه واړی کافر بلی کی مرتد بلی کی کدی پس روان شوی کده دوی خبره دی منل اطاعت د کفار دی کو دا غوی قوانین دی منل نو کافر او مرتد بدر نه جوړ شي ګوره دا کار مکه و د الله کتاب در تراغه نو اوس ته په بل سبا نسکه بل چا پس روانیږي دا الله کتاب تا په کور کې لوستل کیږي او ته په بل پس روانه بل قانون دی راغسته دی الله زکه وی وکيف تکفرون او سرنګ تاسو کافران کیږي وانتم او حال دار چې تاسو تطلع علیکم آیات الله لسته چې پتا سو باندې آیاتونه د الله تعالی وفیکم رسوله او پتا سو کې موجود دی رسول د الله ها تاسو د اغینا پس په يهودي پس څنګه روانيږي دا الله قانون موجود دی او توای چې نه ودرېګا دغه قوانين باندې فیصله کوم ته بیا کچرې ته رواني ته بیا د دوی هغه باطل او عدالتونو ته رواني ججانو خوانو ته خواته دي الک وکيف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي یا کیف تکفرون بالموالات سرنګ تاسو کفر کوي په موالات ته دي کافرو یا کیف تکفرون باطاعتهم سرنګ تاسو کفر کوئی په اطاعت د دی باندې چې د دوی اطاعت کې او په دې طریقې سره ځان کافر کې د د اطاعت ته ولې کې تا سره د اطاعت څه ضرورت دی تا سره د دنه په بهتر قانون شته دی هغه څه قانون دی وانتم تطلع علیکم او حال دا چې لستر چې پتا سو باندې آیات الله آیاتونه د الله تعالی وفیکم رسوله او پتا سو کې رسول د الله دی مدینی والا او توي یا وفیکم رسوله پتاسو کې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مونږ تاسو ټول ته وایي چې د رسول الله سنت موجود دی او قران موجود دی نو بل قانون ته څه ضرورت ته تور پس رواني و من یاتسم بالله هغه څوک چې مانګولې ولګي بالله په کتاب د الله په قانون د الله فقد اهدی الی صراط مستقیم نو یقینا د هدایت کړی شو غلار نیغه تا لار نیغه د الله قانون دی د الله په قانون باندې روان شه فقغو وغو او فقګډ وړو لار باندې مزه اغه طرف ته کوم نه التفات مکوا نو دا دویو دا دویم باب د دې صورت د دویم ایسه ور دې صورت په دې دویم ایسه کې بس دا ټول یو بابو سي ذکر کړ تا ته چې کوم دینو د الله لا اله الا هو د دعوی منکرین داوی د تسوار لس خباستونه او رزالتونه ذکر کړ چې دا دمر رزیل خلق ته دوی را پاسی په تاسو اعتراضات کوي خلک پښتو کې وای غلبین را پاسی کوزي ته وای تا کې دوه سوري دي نو دوی څنګه را پاسی دوی کې خود دومره دومره مرزونه دي هغه ټول مرزونه ورل څکل هغه ورل ذکر کړ سوار له سمراز دوی ذکر کړ اوس چې کله سوار له سمراز ذکر کړ او دا هغه نه پاتې تا ته وی تر دوی اطاعت مکوا ته د دوی نه خپل ډله او خپل جماعت جدا کا د مسلمانانو جماعت د ځان ته وی دا غي پارټي او ډله د ځان ته وی د کافرو پارټي او ډله د سوي هغه د ځان ته وی دا نه چې ته د مسلمانانو پارټي دی وای په دې کې هندو شمولیت کړو او په دې کې عیسائی شمولیت کړو هغه طالب راغسته او توا چې لکه دا زمګه مشر دی نو دا سوي دا دا سوي دا نه بلکې د مسلمانانو ډله چې کوم دی نو هغه جدا شي